د جنوري د میاشتې له یو دېرشمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زه صمیمي الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځو د غزنی ولایت په شلګر کې دوه ټانګونه ویجاړ د قومندان عزیز احمد په ګډون شل تن عسکر مړه او ټپیان شول د لوګر ولایت په څرخ کې رینجر ویجاړ شپږ تن عسکر ووژل شول د ننګرهار ولایت په بهسودو کې رینجر ویجاړ څلور عسکر مړه او ټپیان شول په لغمان ولایت کې چاودنې څلور عسکرو ته مرګ ژوبله واړوله د خبرونو تفصيل له غزني ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي پرون سهار شاوخوا اته بجې د یاد ولایت شلګر ولسوالۍ مرکزي ودانۍ ته نږدې په جمال کلا او بسانه سیمو کې د مزدور عسکرو په عملیاتي قوا د اسلامي امارت مجاهدینو ځپونکي بریدونه وکړل د ترلاسه شوي معلومات له مخې جګړه لا هم روانه ده او په لړ کې د ګوډاګي دښمن په اصطلاح د عامه نظم د پولیسو د قومندان عزیز احمد په شمول نه تن عسکر ووژل شول او یولس تنه نور ټپیان شول په نښتو کې د دښمن دوه ټانګونه هم په ټولیزه توګه ویجاړ شول په خبر کې ویل شوي یاد قومندان د نوموړي ولایت د مرکز غزني اوسیدونکی او د فدایي لنګ په نوم مشهور وحشي کس زوی او په ظلم او فساد کې زیات مشهور او په وژل کېدو سره به یې د سیمې مظلوم خلک د آرام ساه واخلي د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ اړوند سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د معلومات له مخې په دغه برید کې دوه تن عسکر ووژل شول دغه راز پرون مازیګر شاوخوا پنځه بجې په یاده سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدور عسکرو په رینجر د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ څلور تن عسکر ووژل شول د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ اړوند ګمرک ته نږدې سیمه کې د مزدور عسکرو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ یو تن عسکر ووژل شو او درې نور ټپیان دي د لغمان ولایت بادپخ ولسوالۍ اړوند توده چینه سیمه کې په پلیو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې دوه تنه عسکر ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان شول د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د سپرۍ قرارګاه ته څیرمه پرون سهار شاوخوا نه بجې د مزدورو عسکرو په پلې ګزمه د ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول د یاد ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ اړوند د خدرخیزو په سیمه کې بیګا ماښام په هغو مزدورو اربکیانو د خښکلای شوي مین په مرچ چاودنه ترسره شوه چې د موټرسایکلو په مټ یې ګزمه کوله د چاودنې له امله د مزدور دښمن دوه موټرسایکلونو تخریب او ورباندې سپاره اربکیانو ته مرګ ژوبله واوښته د خوست ولایت قلندر ولسوالۍ اړوند پټکو سیمه کې د ګوډاګي ادارې په اصطلاح د چټک غبرګون په پلي تېرېدونکو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي مین په مرز چاودنه ترسره کړه خبر وايي په دغه چاودنه کې دوه تن عسکر ووژل شول د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ اړوند نوزې سیمه کې د مزدورو پولیسو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي مین په مرز چاودنه ترسره کړه د معلوماتو په اساس په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ یو تن پولیس ووژل شو او یو بل ژوبل دی د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ اړوند د کازو په سیمه کې دوه تنه عسکر محمد یوز او عبدالرشید د حقایقو په درک کولو سره پرون مازیګر پنځه بجې د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول د زابل ولایت د اتغر ولسوالۍ اړوند د هدیرې کلي ته څیرمه پرون سهار لس بجې د مزدور دښمن په پلي عسکرو وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول د یاد ولایت د میزانې ولسوالۍ اړوند د مکرک په سیمه کې پرون سهار اته بجې د مزدور دښمن په پلې ګزما وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې یو تن مزدور اسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د حاجي متې د کور پوستې ته د روانو مزدور عسکرو په رینجر موټر پرون مازیګر څلور بجې د خرڅلاو شوي مین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله موټر ټوټه ټوټه او پکې سپاره ټول عسکر ووژل شول او له یاد ولایت نه وروستی خبر وایي چې د شینکۍ ولسوالۍ په لوړه کې مزدور اربکیانو یو تن کوچی په ډیر وحشت سره شهید کړی او د رمې د ساتنې پخوانی بوړی ټوپک یې ترې وړی د میدان وردګ ولایت په چک کې یو تن عسکر ووژل شو د خبرونو پای د شریط غږ رادیو